نثار زګرګی ما د خپل پلار خوا کې مزو کړو فجعلت یدای بین رکبتای درکو حالت کې ما تطبیق وکړو تطبیق دواړه لاسونه د یو بل کې مننه باسل دواړه زنګونونو مې کراسار وکړو عن علقمه والاسود عن عبد الله نو عبد الله مطلقاً راشي نو عبد الله بن مسعود وی اسود علقمه دواړه شاګردان دي د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال اذا ركع احدكم رکوع کی او تنساس فليفرش ذراعيه على فخذيه او لاسونه داسې یو بل کې نه نه باسه او زنګون دوړ زنګونونو کې را ایثار کړو د آسان کار دی که ګران کار ګران کار پښوی نو دا وزل یدین علی الربتین آسان دی تطبیق ګران دی عبد الله بن مسعود په عظمت عمل کو وزل یدین هم جائز لکه مسنون او تطبیق هم تخییر قالو لیکن چونکه وزن یدین آسان دی او تطبیق ګران دی نو عبد الله بن مسعود په عظمت باندې عمل کول او د حضرت علی رضی الله عنه مصنفه کې لیکلي علی رضی الله عنه تخییر قالو چې وزن یدین کې نوم ټیک ده او که تطبیق کې نوم ټیک ده فکان ينظر الى اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهرحال دا دانه د ګوري چې عبد الله بن مسعود ته تصدیق د نسخ ورته معلوم نو خورته معلومو کو عبد الله بن مسعود د تطبیق بن عمل کول هغه عظمت بن عمل د مشقت ډیر برداشت کول ومر بها في رحمة إلا وقف عندها فسأل ومر بها في عذاب إلا وقف عندها فتعوذ د نبی اسلام مز کول د رکوع کې سبحان رب العظیم سجده کې سبحان رب الاعلى وما مر بها رحمة إلا وقف عندها في السجده او في الركوع أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الاشعري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فقام فقام فقرا سوره البقره لا يمر بآية رحمه الا وقف فسال ولا يمر بآية عذاب الا وقف فتعوذ بیا قیام قرا بیا عمران ثم قرا سورتن سورتن یعنی مائده نساء دي کې سلو رکعات وبه قال حدثنا ابو الوليد قال في وارد بن جاء قال حدثنا شعبان بن مران ابي حمزه مولى مولى الانصار الذي من بني عباسين خو رکوع سجده هم دومره طویل لکه څنګه چې قیام طویل باب الدعاء في الركوع والسجود وبه قال حدثنا احمد بن صالح واحمد بن احمد بن سعد ومحمد بن سلمة قال واخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمر يعني ابن ابن الحارث عن عمار بن غزيان ثم ابن مولى ابي بكر انه سمع وصالح صالح ابا صالح ذكوان يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من اقرب ما يكون العبد من ډیر قریب کیږي خپل رب ته په داس حال کې چې دې ساجد وي الله ته ډیر نږدې کیږي فاکثر الدعاء نو دعا په سجده کې ډیر غواړي دا اجابت کیږي فعظم الرب فيه واما سجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم عبد الله بن عباس فرمایي چې نبی اسلام کشف الستاره دیوال باندې پرده چول منه ده لیکن هغه پرده چې د داس پرده جوړن کی چې دنه پرده راځي دا جایز نبی اسلام په هغه مرض موت کې دا چې پرده کلاو کړه وی کته چې والناس صفوف خلف ابي بکر خلق صفونه تړلې دي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پسې ولاړ دي ډېر خوشاله شو فقال يا ايها الناس انه لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه رویا صالحه پاتې شي دي نبوت د دروازه ختم شو یرا هل مسلم او تراله مسلمان ویني یا مسلمان ته خود لکی و انی نهیت ان اقرا راکعا زمانی کړشیم چې حالت رکوع کې قرات کوم قرات بر مکمل کول غواړي پر رکوع کې قرات نه ده پکاره فامر رکوع چې ده فعظم الرب سبحان رب العظیم د الله بړی بیان کوي فشتهدو او وما سجود چې ده فشتهدو فی الدعاء هغه ډیر مجاهده کوي په دعا کې فقامن ان یستجاب لكم ډیر قریب ده چې تاسو استجابت وکړي نبی علیہ السلام داوی سبحانك اللهم ربنا بحمدك الا ما بخي يتول القران عمل د قران توفیق راکی وبه قال حدثنا احمد بن صالح کې دغ دعا الله مغفر لي ذنبي كله الله زما ټول ګنان معاف کړي دکه جله اوله آخره باریک لوی اول آخر یا علانیه او علانیه او پټ څه ګناونه شي دی الله ما ته معاف کړي به قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الله بن الله عن محمد بن يحيى بن عاشر زلنا فرمائے فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبت رسول الله صلی الله ذات لیلتن ماونه منت بسر باندې نو فقط ماذا تفقدون ماذا تطلبون تاسو طلب کوئی فقط رسول الله صلی الله ذات لیلتن په بسر باندې نبی اسلام نو ما طلب دا شو کړو تیار ده پنا غوړم صاحب سره استاد سزا نه وعوذ بک منک الله پنا غوړم تا سره د تعالی خپل د سخت نه ماو ساتي لا وسی سنان علیک الله ز استا صفت نشم پرو کول کما اسنا تعالی نفسک دا دعا غوښتو نبی اسلام په حالت سجده کې شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې په دې غنو دعاګانو کې ټول وای ک دعاګانو کې کوم یو دعا ته خوخه هغه ستا خوخه ده الدعاء فی الصلاة د درو شریف نورست کوم دعا ویلې کی اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر فقال ان رجل اذا غرم سره مکروشی خبر کوي نو کاذبا دروغ وای وعده کی نو فاخلفا پله تاریخ ورکوم پله تاریخ راځي نه وعده خلافی کیږي مجبور شي نو قرضنا الله مو وساتي اعوذ بالله من النار وويل لأهل النار ابي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن نواه ابي قال اخبرني مصعب بن شعب عن ابي سلمة د دیاتی سره په مازه کې الله مرحمني او محمد الا پما په محمد رحم کی ولا ترحم معنا حدا من سره بل چا باندې رحمونه کی د ګلاس روپای په دو کس باندې تقسیمی کی نو 15 15 بای او لس په لس باندې تقسیمی کی یو یو با نه خیال د رحمت به کوي فبلا فسالو عن ذلك فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جی ما خیال وکړه د نبی اسلام په مازه کې چې رکوع کولو سجده کولو غالبا سبحان الله وبحمدی ثلاثنا دا درې ځله چې سره وای نو ادنا مرتبه درې بلکې ادنا مرتبه پنځه پکار دی امام د پاره ځکه مقتدی ورس درې خو کم از کم وای کړه وبه قال حدثنا عبد الملك بن مروف عن الاحوى مرسل روایت بشي وبه قال حدثنا ولست عليه السلام بحكم الحاكمين دا خبر ما را معاد کړه په دیاتی سره د کېدی شي چې غلطی ته نشي هیر شي دا خبر بیا وکړو چې بیا ما غسه وای نو ټیک ده او که غلطی پکې شي نه بل شانتی به وای ذهبت عيد على الرجل العربي وانظر لعله کدي شي چې بل سوای هغه پوش هغه ته زما امتحان اخلي د د حافظه کمزورې د حافظه قوي ده فقال يا ابن اخي اتظن اني لم احفظه ساده خیال دی چې کړي زما حافظه کمزورې ده خیال کو لقد حججت 60 حجتا ما شپته حجونه کړی دي ما من حجت الا وانا اعرف البعير الذي حججت عليه نو په کوموخ باندې سور شي مغو خرنګ هم ماته معلوم دی زما حافظه دومره قوي ده په تاسو خیال دی چې د هیر شي وي ما شپې ته حجونه کړی او په کوموخ باندې ما سوال کړی دا غو هم راته معلوم دی مال الله دا چې حافظه را کړې نو دا خیال مو کوی ګنې حافظه کمزورې بل څه وای یقول ما صلیت ورا عدن بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام پسې بل چا پسې ما مزد کړي اشبا صلات برسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا سړي مز بالکل د نبی اسلام مز سره مشابه وي من هاذ الفتا د دې عمر بن عبد العزيز د د مز بالکل د نبی اسلام مز په شان برابر دی سجود کې عشر تسبیحات نو کم از کم پنځه پکار دي نو پنځه ادنا وو وسط بشي نه اعلی بشي الرجل يدرك الامام ساجدا كيف يصنع الرجل يدرك الامام ساجدا کیف یصنع امام په سجده کې د دې انتظار کې چې سجده نه اوچت شي بیا به اقتدا وکي کنه سجده کې شامل دل پکار دی الرجل یدرک امام ساجدن کیف یصنع دلسن کول پکار دی اوس لیک توجه کوي عن ابي هريره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا جئتم الى الصلاه ما زل علی ونحن سجود مو سجده کیو فسجدو انتظار مو کوي چې امام بسر وچر کی دا یو سجده الله قبول کړه دا لوی شی دی فسجدو چا چې امام امت خیال کوي چا چې امام امت په رکوع کې نو د مدرک د صلات ګرځیدل دی مدرک د رکعت ګرځیدل دی فاتحه پکې نه دی ویلې غیر مقلد تو اوس نسیان کیتا بغیر د فاتحه موز نه کیږي امام بم وای مقتدی بوای کنه نو مزنه کیږي نو مدرک رکوع مدرک رکعت ده انصاف نس ده روایت راغله پښوی فایګه کنه او دا غیر مقلدینو فتاوا ستاره کې لیکل خروس پوښ خبره غلطه ده بیا انکار کړي زه ستا په فتاوا کې شته او کنيشته ابو داود کې اوس حدیث سره به څوک ته ته خو چې اون خلی نه بل قول کوي لیکن حدیث سره به څوک ومن ادرک الرکعه فقد ادرک الصلاه امام اومن ته په رکوع کې د مدرک د رکعت ګرځیدل سره د نه چې دی مقتدی فاتحه نه دی ویلې فاتحه نه کولې وین موز نه کیږي ومن ادرک الرکع فقد ادرک الصلاه امام ومن ته پر رکوع کې مدرک دا رکعت ګرځیدل سره د چې فاتحه نه دی ویلې وسړیا د فاتحه شته د نه په مختلفه نسل وای نه په جهریو کې شته او نه په سریو کې مکروه دی امر نبیکم صلی الله علیه وسلم چې سجده کی علی سبعه قدمه رجلین رکبتین یادین او پوز او تندې دا یو حسابي کې نو اندامونه باندې سجده شو ولا کف شعرا ولا ثوبا ویخته د مصلی کته غورځي د خیر د ویخته د راټولای نه لکه تندې سجده کې نو ویخته دې مو کی کنه زنانه نه یادم نارینه یادم ولا کف شعرا ویخته دې سجده وکي راټولول دې نه کوي او جامه دې نه راټولای سجده دې وکي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبان بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي امن شريجلين ركبتين يدين هغه مشهور واقعه ده نبی اسلام دا دوی معاشره کې معتکف شو د پار د رویت د ليله القدر خو ویل شو دی عشره کې نو بل عشره کې به نو یوشتمه شپه دا شپې باران وشو نبی اسلام سار سجده کول د نبی اسلام په تندی باندې او په پوزه باندې خټې لګېدلې وي د وجه د سجدې نه نو وزل جبهه هم شو وزل انف هم شو په سجده کې وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال ربيع بن نافع ابو طاووس قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق د برا بن عازب رضی الله عنه د نبی له صلوات والسلام سجده چې دا مونږ ته بیان کړه فوزا یدیه لاسونه کې خود پزما کبانی پښ رفع العجیزه لګول لاسونه کې خودل پوزا تندې کې خودل پزما کبانی او کناټه و چاتول دا ډیر بوج جوړیږي ان په اسلام دا څه سجده کول وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبان اعتدلوا في السجود اعتدال کوي لاسن مغوړی پزما کبانی کې افتراش القلب د سپي پشان د زناور پشان نه بل اسلام سجده به دا شو کوله جافا جافا بین یدی لاسونو کلاو ګروس لاسونو کلاوی او پوز او تندې پزمکه لګیدلی لاسونو کلاو دی او کناټه اوچت وی بوج زیاتیږي نه ډیر بوج زیاتیږي مشقت زیاتیږي لو ان بهمتن ارادت ان تمر تحت یدیه مرت کده پسکری د د نبی اسلام د لاسونو مز کې تیرېدل غوښتنه تیرې دی شو دا شو کوشاده نو چې لاسونه بالکل کلاوي او کناټه اوچت پی پوز او تندې پزمک لګېدلې وي دا ډیر مشقت جوړیږي أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خير قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من خلفي فرأيت بياض يديه وهو مجخن قد فرج عليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لاسونو کلاو کړو او ما د نبی اسلام ابتینو د ترخونو اسپینوالی می ولید خو داسې جوخ به یې چې خېټه پتون سره پتون پنډای سره او لاسونه اړخ سره نه لګېدلې نو ولې زم فغزین دواړه فغزین دي جوخ وي نه اشتکا اصحاب النبی دا سجده خو ډیره ګرانه ده پښوی داسې لاسونو کلاو خېټه پتون پتون پانډې سره نه لګي او ټول او کناټه اوچت وی پوز او تندی باندې ډیر زور راځي دا خو ډیر تکلیف دی برداشت کول نه شو اشتکا صاحب نبی صلی الله علیه وسلم ال نبی صلی الله علیه مشقت السجود علیهم دا سجده را باندې ډیره ګرانه ده ادا تطویل هم وی اذن فرجو فقال استعینوا بالركب نو زنګون نه مدد غواړي یعنی لغونه لاس دی زنګون سره لګوي تکلیف ډیری کنه لاس لغونه زنګون سره لګوي چې بوج کم شي ما والتخسر والإقاع وبه قال حدثنا التخسر والإقاع دا هاذ استراحت الجهنميين او دا استراحت د شیطان دی چې رجیم شي نو دا نروار وزل یدین علی الخاسره او د بل معنی مکړو وزل یدین علی الخاسره نه بلکې مختصر مختصر صورت کې مختصر څه آیتونه ویل سورت مختصر دی نو پوره وای ها سورت بقره دا بل څه دی نو بیا وای لیکن مختصر سورت کې سلور آیتونه دی پاغه کې درې وای دا چې مکو یا اخذ المخسر فی الید لاس کې امسار هغه سیدل نو وزل یدین علی الخاطره قال هذا صلب فی الصلاه دا په مازه کې صلب دی دا مکو وکانه رسول ینها عنه وسایش را وصل عمادن په مازه کې ها که به اختیار راشي نه توجه بیا بل طرف ته پکار دی وادي سنت فی صلا مز کی خبره سوچ فکر د دنیا من توزع فاسن وضو او خصاو د شکر ثم صلى ركعتين درکات مذکر تحیت لوزو لا ساو فیما خوش دوار کې ساو نه دکړي غفر له ما تقدم من ذنبه دا کار سکول نشي دا وعید نه دا وعده ده په شدی غر تو خته د لس روپې نام ده کو سکو خته نه نام په واخل کو نه خپل پاتې بشي اس ستړي شو غفر له ما تقاضا وعد لا وعید